مسافر دې په میدان کې بریالانو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت په بدر کې د شرمناکې ماتې وروسته ابو سفیان د خپلې قافلې سره مکې ته راستون شه د قتل شوو قریشو خپلوان او د تجارتي قافلې برخوال د ابو سفیان نه راغونډ شول د مشې او د شورا نه وروسته یې وویل ای قریشو تاسې ولیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ غوره او د کار سړی ووژل او یا کسه ووژل او همدا رنګې او یا کسه ځان سره اسیران او بندیان بوتلل اوس د هغوی څخه د غچ اخیستلو لپاره مټې راونغاړئ دا مال زموږ سره دی کیدای شي چې د دې په وسیله موږ خپله بدله واخیستلی شو د دې پریکړې وروسته قریشو خپل ټول سړي راغونډ کړل د کنانه قبیلې ځینې وګړي هم قریشو سره یوځای شول د غیرت راپارولو لپاره یې زنانه هم د ځان سره ملګرې کړې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راووتل قریشو همدارنګه هغه قبایلو چې د قریشو تابعداري وکړه د هجرت په دریم کال د شوال د میاشتې په نیمایي کې د مسلمانانو د جنگ لپاره د کوچېدل او د مدینې په وړاندې پړاو واچوه د قریشو مشرانو خپلې ښځې هم له ځان سره د جنگ میدان ته د غیرت په لحاظ راوستې وې تر څو چې ځوانان د مسلمانانو په مقابل کې جنگ ته وهڅوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رایه دا وه چې مسلمانان د مدینې په داخل کې پاتې شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را رسیدلی و چې قریشو په فلانی ځای کې پړاو اچولی دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رای دا وه چې مسلمانان د مدینې په خل کې پاتې شي او دښمن جنگ ته راوبلي که هغوی مدینې ته داخل شي جنگ به ورسره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې څخه وتل ښه نه ګڼل عبدالله ابن ابی چې د منافقینو مشر او د منافقینو رئیس و هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان رایه درلودله لیکن هغه مسلمانان چې د بدر غزا ورڅخه فوت شوې وه او شرکت یې نه و کړی د بدر په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله رسوله موږ د دښمن مقابلې ته وباسه ته به وګورې چې موږ ډارن او ضعیف نه یو تر هغه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اصرار سره غوښتنه کوله تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې د مدینې نه ووځئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ولاړه خپله زغره وسته هغه خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اصرار سره غوښتنه کوله چې د مدینې نه باید د دښمن مخې ته وځو هغول پښیمانه شول ویل چې ګویا موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبوره که دې کار ته بیا ویل یا رسول الله په تا دې د الله له طرفه درود او سلام وي که غواړې نو د مدینې په داخل کې به پاتې شو دا خبره یې ځکه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګویا دې کار ته موږ مجبوره که چې هغه خفه نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نبی چې کله جنگي جامې واغوندي تر هغې ورته ایستل نه ښایي تر څو چې د الله په لار کې جنگ نه وي کړی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو صحابه و کرامو چې هغه زر کسان ول د دښمن مقابلې ته ووت او د مدینې او احد نیمایي ته چې ورسید نو د منافقانو مشر ابی ابن سلول د خلکو درېیمه برخه دې ته وهڅول چې بیرته د احد د غره نه راستانه شي او مدینې ته خپلو کورونو ته راشي نو هغه درې سوه کسان د ابی ابن سلول سره بیرته د جنگ د میدان نه راوګرځېدل او مدینې منورې ته خپلو کور ته راغلل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو سره پر مخ ولاړ تر څو چې د احد درې ته ورسېده پیغمبر علیه السلام وسلام د احد د غره مخې ته پړاو واچوه او شا یې غره ته کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته خلک جهاد ته وهڅول او ورته یې ویل تر څو پورې مې چې درته امر نه وي کړی جنګ به نه شروع کوئ مشرکین هم په صفونو کې ولاړ دي نو په دې وخت کې د مسلمانانو تعداد او د مسلمانانو شمیر اووه سوه تنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جبیر د پنځوس کسو غشي ویشتونکو امیر وټاکه او د روماتا په غره یې وګمارل چې تاسې به د دې غونډې نه خوځئ او رسول الله دوی ته سپارښتنه وکړه چې تاسې به دلته انتظار باسئ چې دښمن د شاته طرفه په موږ باندې حمله ونه کړي که موږ کامیاب شو او که موږ ماته وخوړله تاسې به د خپله مرچه کله هم نه پرېږدئ حتی رسول الله ورته ویلې چې مشرکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راوتلي دي نو په مدینې منوره کې تنکي ځوانانو چې د هغو عمرونه څوارلس او پنځلس کاله ول هم د مجاهدینو په صفونو کې ننوتل او د مشرکینو په مقابل کې جنګ ته راووتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلکانو یوه ډله د کوچنیوالي له امله د احد له غذا څخه واپس کور ته ولیږل رسول الله صلی الله علیه وسلم سموره بن جندب او رافع بن خدیج چې دواړه پنځلس کلن هلکان ول دواړه رسول الله له غزا څخه منع کړ ابو رافع د خپل زوی لپاره سفارش وکړ چې زما زوی په جنگ کې پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په غذا کې د شرکت اجازه ورکړه سموره چې کله ولیدل چې رافع د خپل پلار سره غزا ته لاړه او سموره خو د رافع همزولی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوچنیوالي له امله رد که چې ته بیرته خپل کور ته لاړ شه سموره ورته عرض وکړه یا رسول الله تا رافع ته اجازه ورکړې او ما ته اجازه نه ورکوې که رافع ما ته په غیږ راشي هغه زه څملولی شم بیا دا دواړه په غیږ ورغلل رافع یې څملوه او سموره بن جندوب یعنی سموره بن جندب رافع څملوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته سموره بن جندب ته هم اجازه ورکړه چې ته هم په جنګ کې شریک شه او دواړه د احد په غذا کې د کفارو په مقابل کې په ډیر میړانه سره وجنګېدل نو دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ شوې او یو بل ته ښې نږدې شوې هم د مسلمانانو لښکر هم د کفارو لښکر چې د هغو شمیر او د هغو تعداد په مسلمانانو باندې لا زیات و د مشرکانو د لښکر د صفونو تر شاته هنده بنت عتبه او نورې ښځې چمبې په لاس کې اخیستې وې او جنګي غزلې ویلې تر څو چې مشرکین جنګ ته وهڅوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې توری په لاس کې و ویې فرمیل دا توره څوک اخلي په دې شرط چې د دې تورې حق ادا کړي ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ودرېده او ویې ویل ای د الله رسوله حق څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې تورې حق دا دی چې دښمن ورباندې ووهي تر دې چې پر شا یې اوتم به وي ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ویل چې داسې وي نو زه یې اخلم او حق ادا کوم ان شاء الله نو کله چې د دواړو لښکرو ترمنځ جنگ پیل شه او ښه تود شه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د وعدې سره سم په ډیر میړانه او بهادری سره وجنګید چې څوک یې مخې ته راوړاندې کېده د خپلې تورې سره به هغه د تیغه تیروه او د مشرکینو په لښکر کې یو جنګیالی و چې په مسلمانانو کې به کم یو زخمی په لاس ورغی هغه به په شهادت رسوه نو په تصادفي توګه هغه د ابو دجانه مخې ته راغی د هغه مشرک لخوا په ابو دجانه رضی الله تعالی عنه باندې ګزار وشه او ګزار د ابو دجانه په سر ولګېده خو هغه د خپل ډال په وسیله ترې وساته اوس نو د ابو دجانه وار و کله چې د الله په دې دښمن باندې وار وکړه د لومړي ګوزار سره یې په وینو کې ولامبوه او جهنم ته یې ولیږه نابودو جانه د احد په غزوه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توري حق ادا کړی نور به واورو او د دې صحابه او فداکاري به واورو مسافر دې په میدان کې بریالا دا مسافر دې په میدان کې قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ کله چې د جنگ میدان نور هم تود شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته امر وکړ چې د بیرغ سره راوړاندې شي حضرت علی کرم الله وجهه د امر د تعمیر لپاره را مخکې شه او ویې ویل چې زه د بهادرو او د میړنیو ماتوونکی یم سعد بن طلحه چې د مشرکانو علمبردار و ویې ویل چې ته د بهادرو او د میړنیو ماتوونکی مبارزې ته د زړه کیږي حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمیل هو پر مسلمانانو د الله له طرف نه نصرت نازل شو مسلمانانو د خپلو تورو په وسیله په دوی ګزارونه کول او هر طرف ته به دې چې کتل د مشرکینو مړي به پراته ول حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره او رضایی ورور و هغه هم ډیر په میړانه سره جنګ کوه ډیر قهرمانان یې له تیغه تیر کړل هیڅ شی به د حمزه رضی الله تعالی عنه مخې ته نشو تم کیدلی خو د جبیر بن مطعم غلام وحشي ورته پټ په کمین کې ناست و او د فرصت په انتظار و چې کله هم د نیزې وار خطا نه تللو جبیر بن مطعم چې کاکا یې تعیمه د بدر په ورځ وژل شوی و وحشي سره وعده کړې وه که حمزه یې وواژه نو آزاد به کړي د ابوسفیان ښځې هندې هم وحشي د حمزه قتل لپاره چمتو کړی و تر څو یې چې په سید الشهدا حضرت حمزه باندې زړه یخ شي وحشي په کمین کې انتظار ناست و چې کله حمزه د هغه مخې ته راځي نو وحشي په حضرت حمزه د نیزې یو خطرناک ګزار وکړ چې د پښو ترمنځ یې نیزه ووتله او حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید د مشرکانو ښځې هم د میدان نه وتښتېدلې د کفارو په ماته او شکست کې کوم شک نه و لاکن د مسلمانانو فتحه په شکست بدله شوه مشرکانو د جنگ میدان پریښود او په تیښته لاس پورې که تر دې چې خپلو ښځو ته ورسېدل کله چې د رماته په غونډۍ باندې عبدالله بن جبیر قومندې لاندې ګمارل شوو پنځوسو مجاهدینو د دښمن شکست او تیښته ولیده او د مجاهدینو په فتح او کامیابی پوخ یقین او باور راغی یو بل ته یې ویل دښمن ماته وخوړله راځئ چې غنیمت راټول کړو د دیو امیر چې عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه دوی ته وویل چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا او تاکید در یاد کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي و که مجاهدین شکست وخوري او که مجاهدین کامیابه شي تاسو به د دې ځای نه نه خوځېږئ لکن هغه پنځوسو صحابه و کرامو د خپل امیر وینا ته کومه اعتنا ونه کړه هغوی ګمان کول چې مشرکان بیرته نشي راګرځېدلی خپله هغه مورچه چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ګمارلی ول د خپل مورچه یې خالی کړه او د مسلمانانو شاګانې د دښمن هغه اسورو ته لوڅې پرېښودلې نو د مشرکانو د لښکر د اسورو ټولي د دې فرصت څخه په استفادې سره د شا د لورې په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله وکړه چې د هغو مشر خالد بن ولید مشرکینو چې کله ولیدل چې هغه پنځوس کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره ټاکلي ول هغو خپل ځایونه پرېښودل او د خپلو ځایونو نه راښکته شول نو مشرکانو د دې موقع نه استفاده وکړه د شاه له طرفه یې په صحابه و کرامو باندې حمله وکړه او په دې وخت کې چا اوازه خپره کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو الله ان محمدا قد قتل خبردار چې محمد په قتل ورسېده د دې آواز په اوریدلو سره مسلمانان خواره واره شول او د جنگ میدان څخه په شا شول په دې وخت کې کفار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل او یو مشرک یوه ډبره راواخیستله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ډبره باندې وویشت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې زخمی که او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه مات او شهیدان شول او په مبارک رخسار او په مبارک مخ باندې وینې را روانې وې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک مخ نه وینې پاکولې او داسې به ویل کیف یفلح قوم خذبو وجه نبیهم وهو یدعوهم الی ربهم رسول الله ویلې هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل پیغمبر مخ یې په وینې سور که په داسې حال کې چې هغه یې د رب لورې ته رابلي هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل نبی او د خپل پیغمبر مخې په وینو باندې سور که په داسې حال کې چې هغوی د الله د طرف ته او د الله دین طرف ته رابلي کوم جرم هم نه لري نن ورځ هم په داسې ټولنه کې ظالمان او جابران شته دی چې هغه کسان ډیر په اخلاص او صداقت سره د الله رب العزت دین خلکو ته بیانوي د هغو معنی ګرځي او په سلو کړاوونو مصیبتونو کې حتی د هغوی په قتل باندې هم بسنه نه کوي الله به دوی هم داسې ذلیل کړي لکه څنګه چې مشرکین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکې ذلیله کړل مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موجودیت ځای معلوم نه و په همدې وخت کې نبی علیه السلام په یو کنده کې ولید چې بیا حضرت علی کرم الله وجو له لاسه ونیو او طلحه بن عبدالله راپورته که رسول الله مستقیم ودرېده مالک بن سنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ وینه چې هغه وینه پر مخ را روانه وه هغه په خپله ژبه باندې څټله او تیرولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د هغه چا وینه چې د نبی وینې سره یو ځای شي په هغه باندې د جهنم اور حرام دی من مس دمی دمه لم تصبه نار د دې څخه وروسته مسلمانان په کراره کراره د احد په لمنه پورته ختل دا له جنګ څخه تیښته نه وه بلکې دا جنګي تکتیک و چې کله کله لښکر ورته اړ کیږي او بیا د دښمن په خلاف باندې حمله کوي مسلمانانو ته چې کوم تکلیف او مصیبت ورسیده او هغه خلک چې په شهادت ورسیدل چې د اسلام او مسلمانانو لپاره د قوت او عزت سبب ول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د راوړي دین مرستندوی او همکاران ول یوازینی سبب او لامل دا و چې غشي ویشتونکو ستره غلطي وکړه او د جنگ تر پایه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو او هدایاتو عمل ونه او هغه مورچه یې خالی کړه په کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ګمارلي ول په دې اړه الله رب العزت په خپل کلام کې داسې فرمایي ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون الله رب العزت په یقیني ډول له تاسې سره خپله وعده پوره کړه چې تاسې د هغه په حکم کافران وژل تر څو چې تاسې بې زړه شوئ د غره په ساتلو کې یو له بل سره په جګړه او له خپل امیر څخه مو سرغړونه وروسته هغې وکړه چې الله پاک هغه څه در وښودل چې تاسې خوښول نو دومره ګڼ صحابه کرام چې د احد په غزوه کې شهیدان شول هغه صرف د دې لپاره چې هغه صحابه چې رسول الله هلته مقرر کړي ول چې تاسو به دا ځای نه پرېږدئ هغوی دا ځای پرېښود نور به په دې اړه واورو قدرمنو اوریدونکو هغه په بلې خپرونه کې نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ